الفتح علی الامام فی الصلاه امام په قرات کې حسر راشي نو لقمه ورکول دتا اصطلاح کې وای اطعام الامام امام له نوړی غرزول امام کې حصر شو د قرات قاعده دا ده مقدار د ما یجوز به الصلاه قرات کړي نبیا امام د خلق مجبور کول چې دی مال فتره کې داس نه د پکار درې اتنې ویلې بس رکوع دی وټ قرات وشو ها مقدار د ما یجوز به القرات نه کړي نرست مقتدیان لا فتح ورکول پکار دی اطعام الامام امام ته نوړې وغورځو ځکه چې ما یجوز به صلات قرات نه دی شوی نو دا الفتح علی الامام یو قول کې واجب بیا فتح ورکول ناروا ده د مقتدی مز به ختمي ما په خبره پوه شو مثلا امام سورۃ الزحاوی او حسر راغب په قرات کې ناغه انتقال وکړ سورۃ انشراح شروع کړو او ترسن فتح ورکړي دا به استعمال فاسد کیږي یو قول د فساد د مقتدی مز پر فاسد کې د خامخا خبرې کوي هغه انتقال کړ دیو د آیت نه بل آیت تل خپل قرات پر کوي نو بیا دا حالت کې فتح ورکول غلط الفتح علی الامام فی الصلاه قال شهدت رسول الله يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأ سي فري خود قراءت ونکړو فقال رجل يا رسول الله تركت آيات قضا وقضا تاسو قراءت کې فلاني فلاني آيات فري خود نبی رسول الله هلا اذكرتنيها تا ما تر آيات کړو کنه لم يستمر الفائدة الأربعة أحاديث ليس هذا منها النهي عن التلقين په دې باب کې حدیث راځي امام لفظ ورکول ندي پکار لکه د علي رضی الله عنه روایت قال رسول الله یا علی لا تفتح علی الامام فی الصلاه مزکی امام لفظ بنور کې نو مخکې باب کې جائز اوس دا روایت نو قال ابو داود ابو اسحاق ابو اسحاق لم يسمع من الحارث دا عن ابي اسحاق برګر عن ابي اسحاق عن الحارث ابو اسحاق نقل کوي د حارث نه نو د ابو اسحاق د حارث نه سلور احادیث یاد کړی او دا فقې کې نه دی نو دا سما د سر نه انقطاع را پروايت کی او که انقطاع نه کنه ګور دل څه څوک دی حارث دی حارث اعور کانا حارث هغه ضعیف دی سخت کذاب دی حارث الاعور دی دا بیا مفسد صلات دی دا موز ماتیږي دویم التفات بی بعض الوجه دا شګوري دا شګوري بی بعض الوجه دا به مکروش دریم التفات بموقع عینیه د سترګو په ګټونو باندې د مقتدیانو حال معلومه دا بالکل جائز نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سجده صحیح برابر کړي ما ته څنګه مخ تخکاری د شاته ما تخکاری نو څوک نه پوه وای چې دا شاته د نبی اسلام سترګې وي د شاته سترګې نه وي د نبی اسلام دا د سترګې وي بموق العين د نبی اسلام کاته هغه بخاری روایت چې راځي ګور رکوع سجده برابر کوي څنګه ما ته مخ کې اختاری دا چې شاتو مخکاری نبی اسلام منبر ته وخته ده څنګه اوس تاسو ما تخکاری دا چې په موږ کې هم تاسو ګوره ما تخکاری رکوع سجده برابر وکړي یعنی نبی اسلام شاتو مسترګي لګیدلې وې دوا لکه مخې ته لګې نه نه نه دمو کلای د سترګو په ګټونو باندې مقتدیانو حال قتل دا جایز دی التفات په صلات بموکل عین جائز بتحویل بعض الوجهات قرات او بتحویل العنق دا مفسد صلات بشي قال ابو ذر قال رسول الله ازال الله عز وجل مقبلا على العبد الله رب العزت مخامخ وي په بنده باندې چې دې په مازه کې وي ما لم يلتفت دا مصلي کله دا شکوري او کله دا شکوري نو چې مصلي الله ته نو ګوري نو الله ته مخ واړي فاذا التفت ان صرفانو التفات ببعض الوجه کراهت لري التفات به تحویل السد باندې دا مفسد صلات شي ان رسول رویا علی جبتی وعلى نبتی اثر الدیننا د نبی اسلام په تندی باندې د نبی اسلام په زباندې خټه لګیدل و من صلات صلا بالناس دا مکرر دی دا مخکې ویل شوی بس ابو داود کې درې سلو حدیث مکرر راځي النظر فی الصلاة الى السماء برفع الايادي بس دا چې ترجمه کیدو چې رسالت برابر شي دا مزګزار بر اسمان ته ګوري او لاسونه مچت کړی داسې مازه کې دا ناروا دی بر قتل اسمان طرف ته برف الايادي دا ناروا قال دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم المسجد فرافعه ناسا یصلون رافعی ایدیهم الی السماء وینظرون الی السماء دا وسره کې خپل پکار لاسونه مجکړي دا چې بر اسمان ته ګوري نبی اسلام فرمایله ینتهی الرجال خامخال باتا من دې شي سړی چې حسون ابصار مل السما چاغه سترګو چته اسمان ته برف الايادي په مازه کې ولا ترجع الى مبصر دا سترګې په خدای ولا واپس نکي اذهبوا بها الى ابي جام دا شړیو سی ابو جام لور کوي واتونی بانجانیه انجان ساده ساده ده نو ابو جام تو ساده ساده مال راکی از ځانه چا خپنش مال توفه کې راکړو او هغه وای چې د نبی اسلام زما توفه قبول نکړ خیر داغه ساده ساده د مال راکی دا ګلونو والا صادر اغری واخلي واتونی بن جانیه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفس د ګلونو په نظر باندې اشتغال عن الصلاه راغی حالانکه اولیاء کرام داغه مزونه کې مناجات مع رب وجبن اشتغال د سراتنه ګورځي ته شغالت دی دی او بخاری کې راځي قریبا دا ان تفتننی دا ما به فتنه کې واچي دانه چې مشغول کړي او کدا تعویل نوم ټیک ده ګورای سپین ساده ده هغه نو تور دا زر معلومي او تور ساده ده نو هغه باندې پته نه لګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاملې شول هغه پات صادر دي سپین صادر دي الته اشتغال متصور دي مونږ خو دغه شی اشتغال متصور نه دي دوړ کې فرق یقینا نشته أبي قال حدثنا عبيد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن يعني إنا يعني إنا التفات بموق العين جائز بموق العين جائز د نبی اسلام مز سارو کړه ملګرو تاسو کړه د څوکۍ د پر کوم ملګری موږ لګل او غراغله وینا مستم مسعود ریدا فجعل رسول الله يصلي نبی اسلام مزم کول خیال کوي وهو يلتفت الى الشعب ملګری راغی کرانه دی هغه غونډي طرف ته نبی اسلام په مازه کې قاتل مطلب دا چې تیش شیخی نه د پکار جرنیلی هم پکار پښوی تیش چې لکی ګما مجاهدوم جوړی پښې کنه بس دې دغه ذکر مسواک کو د مسواک کله ذکر ټوپک چره مې ذکر پښې ته شابه خړل نه د چرته ځنګل ته بومځي و ویل ته فتل شابه مجاهدم جوړ شه مزم کا مجاهد کیګم یواز په شیخه حسنی جوړیږي بس د عمل کثیر تانه یو تاړ د عمل کثیر ورګ وری بند کړه دو ورونه بند کړه د عمل کثیر او که کلاو کړه بیا عمل کثیر نه دی نه دې حاجت نشته کتیتون کې تا دا سړی په مازه کې اخکاری دا عمل کثیر نه دی کتیتون کې تا دا سړی په مازه کې نه اخکاری بس دا عمل کثیر دی خبر پوه شو کنه دا رای ته دا سره ښکاری د کله ټوپۍ برابرې کله قمیص اچي کله صادر برابرې نو ته وځ دا خموز نه کیسه لګیا نو بیا دا عمل کثیر دی او کتیدون کې دا سړی په مازه کې اخکاری بیا دا عمل کثیر نه دی بس دا قاعده دا, دا عمل کثیر هغه مصلی رای ته په مازه کې اخکاری دا عمل قلیل رای ته دا سړی په مازه کې نه ښکاری بیا دا عمل کثیر دی العمل بالصلاه ان رسول الله كان يصلي وهو حامل الامامه بنت زینب ابنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم نو سیده امامه رضی الله عنها خو معمولی اشاره باندې امامه د چیو د نبی اسلام په څټ باندې وکړ راستو معمولی اشاره باندې بکوزیده مز د نفل نه دی مز د فرض فرض مز کې نبی اسلام دا عمل کړي نو عمل قلیل غیر مفسد صلاه عمل کثیر مفسد صلاه نو چې مار او لړم په مازه کې وجل غواړي نو امریکا لري وجل نه غواړي پښې کنه ته به انتظار کوي انتظار کوي چې بس هغه بزي هغه بتانه په مدرسې جماعتونو ټول بدن اخلي ته دا انتظار کوي چې بس هغه خیر خیر سره به کینی هغه د مو ځواب تر به دی باسي نه به مدرسه چلول شي او نه به امامتي کول شي الله پاک مجاهدین موټو کې الله طاقت واچي دا غي د مدد باندې دا ملک بچي کفار چې جهادونه شي نه به مدرسې او نه به جماعتي عليه قال حدثنا احمد بن حمام ومسد وهذا لفظه قال حدثنا بشيء عن ابن مصطفى قال حدثنا بران زهري فمشا نبی اسلام یو دوا قدم واغست ففتح علی بیا ور ما تو کلاو کړو ثم رجع الى مصلاه بیا نبی اسلام خپل مصلی طرف تلاړ دا عمل قلیل دی ور ور بندول عمل کثیر د دیو ور ونسی بل ور ونسی بیا بند کی تعالی ولګي او ور کلاول د سمخ شي یو لاس باندې ور کلاوی کی دا عمل قلیل دی نو دواړه به کېناست یو بل سره خبرې کولې نو دا هغه کړکۍ ده په هغه ور باندې زه رالم نو نبی اسلام یو دوه قدم واغسته ور راته کلاو کړو نو دا عمل قلیل عمل قلیل مفسد صلات نه عمل کثیر چې دا هغه مفسد صلات نه مازه کې وو نو موږ به جواب راکړو خو چې کله موږ د جاشین واپس شو نو سلام نه علی نبی له سلام جواب را نه کړو زه ډیر خپه شوم کې دې شمانه سغلتی شوی قال ان فی الصلاه لا شغلا مسیا خپل شغل لري نه د دې وجنا سلام جواب د سلام کلام ممنوع شو منسوخ